په ټوله نړۍ کې اورېدلی شئ زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو اوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اورېدلی شئ إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو دا دی نننۍ خپرونې ته مو زه قاري احسان هرکلی کوم. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د هلمند ولایت په مختلفو سیمو کې یوه مهمه قرارګاه او ګڼ شمېر پوستې فتح، د قومندان په شمول درې پنځوس تنه مړه او ژوبل شول. د زابل ولایت په شهر صفا کې نفوذي مجاهد درې تنه عسکر قتل یوه شوبله تخریب ګڼ مهمات یې غنیمت کړل. د پکتیکا ولایت په وازه خوا کې مجاهدینو د مهمان کلا په ټولیزه توګه فتح کړه. اوس هم پوره خبرونه د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه پر رسېدلې خبر کې مسؤل مجاهدین وایي چې بېګا شپه د عزم عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مزدور اردو په هغه غټه قرارګاه چې کومانډوي عسکر هم ورته د کومک په موخه راغلي وو مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، له لږ مقاومت وروسته یاده قرارګاه په ټولیزه دوکه فتح او پکې د قومندان محمد په شمول اوولس تنه ګوډاګیان قتل او نور یې په تېښته بریالي شول. د وژل شویو ګوډاګیانو جسدونه اوس هم په قرارګاه کې پاتې دي. د دښمن یوه زغرهواله شوبله، دوه رینجر موټر، درې امریکايي ثقیلان، دوې دهشکې، پنځه امریکايي ټوپکونه، د شپې دوربینان او په زیاته اندازه مهمات او مرمۍ غنیمت شوې دي. د همدې ولایت له سنګین ولسوالۍ ځخه په رارسېدلي خبر کې مسؤل مجاهدین وايي چې بېګا شپه دوولس بجې د عزم عملیاتو په لړ کې د یادې ولسوالۍ بازار ته څېرمه د چوغک د لوړې په سیمه کې د مزدور اردو په دوو امنیتي پوستو وسله وار برید ترسره شو. برید چې پکې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو، پوره دوه ساعته یې په شدت سره دوام وکړ. د برید په پایله کې دواړې پوستې په ټولیزه توګه فتحه، پکې مېشت ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته چې د شپږ ویشت تنو وژل شویو عسکرو جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي. له دښمن څخه درې امریکايي ثقیلان، نولس امریکايي ټوپکونه، دوه ار پي جي راکېټونه، دوه چریکي هوانونه، دوه غټې مخابرې، پنځه زره مرمۍ او نور مهمات غنیمت شوي دي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یادونې ده چې وړمه شپه هم د یادې ولسوالۍ بازار ته څېرمه د دوه ساعتیزې جګړې په پایله کې دګوډاګیانو درې پوستې فتح، یوه زغرواله شوبله، درې موټر سوځول شوي او په زیاته پیمانه مهمات یې غنیمت شوي دي. د همدې ولایت له نادعلي ولسوالۍ ځخه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د چانجیر په سیمه کې له هغه امریکايي یرغلګرو او ګوډاګي کومانډويي عسکرو سره سخته جګړه ونښته چې سیمې ته د عملیاتو په موخه راووتل. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، د مازیګر تر څلورو بجو پورې په شدت سره دوام وکړ. د جګړې په ترڅ کې د یرغلګرو امریکایانو یو زغروال ټانګ، او د مزدور عسکرو یوه زغرواله شبله د هشتاددو په مټ ویجاړ، په کې سپاره، درې تنه یرغلګر او څلور تنه ګوډاګی عسکر د مامرت د معاون دلور په شمول ځای په ځای قتل او دوه نور یرغلګر سخت ژوبل سول. مړه او ژوبل یرغلګر او ګوډاګیان د جګړې له ډګره د امبولانس چورلکو په مټ ولیږدول سول او دښمن بیرته د لښکرګاه پر لور په تیښته بریالی سو. له همدې ولسوالۍ ځخه مو یو بل خبر ترلاسه کړل چي، پرون مازدیګر د یادې ولسوالۍ اړوند د شاول د نري مانده په سیمه کې له ګوډاګیانو سره سخته جګړه ونښته. د جګړې په ترڅ کې د دښمن یوه زغروال شوبله ویجاړه او پکې سپاره شپږ تنه ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د زابل ولایت له شهر صافه ولسوالۍ ځخه په رارسیدلي خبر کې ویل شوي چې نن مازدیګر پنځه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د جلدک په سیمه کې یو تن نفوذي مجاهد د سړک ساتونکي عسکرو باندې د خپل ټوپک شپیلۍ راواړوله، په دې اتلوال برید کې نوموړي درې تنه ګوډاګي عسکر ځای په ځای قتل یو بل ژوبل کړ، د دښمن یوه زغرواله شوبله یې راته ته ښکته او هلته یې اور ورته ورکړ، له پیښې وروسته نوموړي مجاهد د دښمن له یو ثقیل، یو راکیټ، یو دهشکې او دوه میله کلاشینکوپونه سره تر مجاهدینو پورې راورسید. د پکتیکا ولایت له وازې خوا ولسوالۍ ځخه مو خبر ترلاسه کړ چې، د همدې ولسوالۍ مرکز ته څېرمه د مهمان کلا کلی د مزدور دښمن له ناولي شتون څخه په بشپړه توګه پاک سو. خبر زیاتوي، مورال بایللي دښمن نوموړی کلی هغه مهال له لاسه ورکړل چي نور یې په سیمه کي مجاهدینو سره د مقاومت توان نه درلود. د معلومات پر اساس مجاهدینو یاد کلی په ټولیزه توګه تر خپل واک لاندي راوستی اوګړاګیان پولیسو او شرورو اربکیانو خپلي پوستې خوشې کړې او له سیمي څخه وتښتېدل چي اوس مهال د مجاهدینو تر جدي تعقیب لاندي دي. دغه راز دمکار دښمن هغه ادعا کاملا درواغ او له حقیقته لیرې ده چې ګنې مجاهدین په سیمه کې خلک ځوروي او خوراکي توکي په زور ورڅخه اخلي. دښمن غواړي په دا ډول دروغجن اوازو خپرولو سره مجاهدین بدنام کړي. څو اونۍ وړاندې هم کله چې د اسلامي امارت مجاهدینو شمالي ولایت قندوز ته سقوط ورکړ نو پر مجاهدینو باندې د مکار دښمن له لورې یو لړ بې اساسه تورونه ولګیدل چې د ټولو بې طرفه مراجعو خپله د قندوز ښاریانو له لورې په کلکه رد سول. د کابل ولایت له سروبي ولسوالۍ ځخه په رارسېدلي خبر کې مسؤل مجاهدین وايي چې نن شاوخوا څلور بجې د یاد ولسوالۍ اړوند د جګدلک په سیمه کې د مزدور عسکرو پر لوی مرکز د مجاهدینو له لوري د توغندیو بریدونه ترسره شول. د خبر په حواله توغندي پر هدف ولګېدل چې له امله یې د یاد مرکز لویه برخه تخریب او یو موټر په بشپړه توکه ویجاړ شو. د کونړ ولایت له سرکاڼو ولسوالۍ ځخه په رارسېدلي خبر کې مسؤل مجاهدین وايي چې نن ماسپښین شاوخوا یوه بجه د همدې ولسوالۍ اړوند د غونډې سر او شونه کلي پر پوستو د مجاهدینو له لورې بریدونه ترسره سول. د خبر په اساس په دغه بریدونو کې د ګوډاګي دښمن دوه تنه عسکر ژوبل سول. د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ ځخه په رارسېدلي خبر کې مسؤل مجاهدین وايي چې نن غرمه شاوخوا یوولس بجې د همدې ولسوالۍ اړوند د تاشي کوتل په سیمه کې له مزدور عسکرو سره سخته جګړه ونښته. د جګړې په لړ کې مزدور عسکرو د تلفاتو په لیدلو سره سخته ماتې وخوړه او له سیمې څخه په تېښته بریالي سول. په یاده جګړه کې د ګوډاګي دښمن دوه ټانګونه ویجاړ او درې تنه عسکر ووژل سول. د سمنګان ولایت له حضرت سلطان ولسوالۍ څخه په رارسېدلي خبر کې مسول مجاهدین وايي چې نن د یادې ولسوالۍ د پنجقریه په سیمه کې له مزدور عسکرو سره سخته جګړه تر سره سوه. د جګړې په جریان کې ګوډاګي دښمن ته درانه زیانونه اوښتي چې په اړه یې تر دې دمه معلومات نه دي تر لاسه سوي. د میدان وردګ ولایت له سید اباد ولسوالۍ ځخه په رارسیدلي خبر کې مسؤل مجاهدین وایي چې نن سهار شاوخوا نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د سالارو په سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره سخته جګړه ترسره شوه. د خبر په حواله په دغه جګړه کې درې تنه عسکر قتل یو بل سخت ژوبل شو. د همدې ولایت له چک ولسوالۍ ځخه په رارسیدلي خبر کې مسؤل مجاهدین وایي چې نن شاوخوا لس بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د نورخیلو، دوران خیلو او منصر په سیمو کې د مزدور دښمن پر پوستو درنه جګړه ترسره شوه. د لوګر ولایت له چرخ ولسوالۍ څخه په رسېدلې خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ مازدیګر شاوخوا څلور بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ډبرو پوستې ته څېرمه د ګوډاګي عسکرو په رینجر موټر د ښخ شوي ماین په مټ زوروره چاودنه ترسره شوه. په یاده چاودنه کې رینجر په بشپړ توګه ویجاړ او په کې سپاره څلور تنه عسکر قتل شول. د پکتیا ولایت له جاني خېلو ولسوالۍ څخه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي چې تېره شپه شاوخوا دوې بجې د یادې ولسوالۍ مرکز او شاوخوا پوستو د مجاهدینو له لوري د درنو وسلو بریدونه ترسره شول د بریدونو په جریان کې دښمن ته درانه تلفات اوښتي چې تر دې دمه یې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خوست ولایت له نادرشاهکوټ ولسوالۍ ځخه په رارسېدلي خبر کې مسؤل مجاهدین وايي چې تېر روز سهار شاوخوا اته بجې د یاد ولسوالۍ اړوند د کاڼې په سیمه کې د مزدور دښمن له هغو عسکرو سره چې له مرکز څخه یادې ولسوالۍ ته د کومک په مخه راغلي وو سخته جګړه ونښته. په یاده جګړه کې د ګوډاګي دښمن ګڼ شمېر عسکر مړه او ژوبل شول. د خبرونو پای.